بیا دا سړی وای تاسو نشئ دا قاتل دی مې د کسب کړی دی او دا الله عذاب ته شي کسب دی هغه نوستو الله خلق کوي نو دا کسب دوی غلط کړی اوس ته اعتراض او جواب ورکول دی بیا ورځ بیا ورځ اذا جالو شرط لا تكون زیاده چې نه کړی شي کنه ورستو کیږي په دې خسرې پوریږي چې کې دې شي نه ته خبر راغلی خو کې دې شي د دعا په وجه د دارو په وجه باندې ترستو شي یو ورځ دعا درې کال او دا خبره چې نن مرګ راغی نن نه مخکې کې دې دا ښه خبر ده چې نن مخکې په نومو وکړو نو دې ته راځي اعتراض کوي د جملې خبري مقصد سوي تقوا کوم تنه پويږي زتا پوکو په دې خصوص پوهېږم چې امریکا نن راغله په دې احمد نه په نوم مرګ خو ما وکړو څنګه مخکې دې شي دا پکې څنګه نو بعض حضرات جواب کوي ودا ته دې په اذا جاء اجرهم باندې فلا استغفرون دې چې نه دراشي مستو کې دې شي بس او مخکې دې هم نشي مولانا شبیر احمد عثماني پکې بل خبره کوي دا تاکید د پاره یو څه کوي کنه چې مخکې کې دې نشي کوي عمر به کنه د تاسو یقین دا چې رستو کې دې هم نشي دا یو څه معلومه ده او دا بل به تاکید د پاره پیش کړل پر یو کوی چې رستو کې دې نشي طریق استاشا کو کې دې شي رستو شي نو څنګه مخکې کې دی نشي هم دغه څه مخکې کې ورستو کې دی نشي دا مې هم یې خیزه ورستو کې دی نشي لکه څنګه ته په یوه کې مخکې دی نشي بیا مثال ورکړي مثال دې مقدار تفصیل لپاره سره دکاندار تورشي تاسو له پلاسو دا بیا بیا راځي خبر دې شو یا بني آدم وې د آدم نسله ټول خلق مخاطب کا یا د حضرت آدم په شاکر دي موضوع په شکل او یا پیغمبر په هر خپل خدمت کې خبره کړې ده دې پیغمبر ته کړې ده دې پیغمبر ته کړې ده اټول خبره راغونډ شي اجمال شو ګڼ خبره راغونډ شي تفصیل نو بیا وسره اجمال اے بني آدم ان ما یاتینکم چې راشت تاسو رسول منکم چې تاسو نبی بنی آدم او یقصون علیکم آیاتی بیان پر تاسو آیاتو زم وان اتقا سوزانو سره د ګناه او کفر نه اسلام کې هیره و بنی دو دلته بیا و بحث کو معتزله وای پیغمبران لګل جائز کار او په الله لازم نه دي امو خو لازم دي نختر او تزله وی لازم دي موږ نه لازم نو موږ راوایو دلته ګوره اما یاتي کچر راشي نو کراجي راشي اگر چې الله په سره کړه جزیر علیکم چې بیا خلک اعتراض وکړي يقصنا عليكم آياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اته څنګه تکذیب کوي د آیاتونو زمونږه تکبر کوي دا څنګه مردود دی په دې وکه مشه لطیفه ده یو ها په دې شیرګړ کې زناستو په دې نسخه یو سره راغلو چې هغه د افغان یې په دې میلو کې اغستي او د شیرګړ د محترم صاحب د پلار مرید زما یو بل مرګره او مولانا حبیب الله ناستو د محترم صاحب ملمانو ته زه خپل توسیدم او تغام چې دا صاحب نو د پیران اوس نشته هغه وسو د پیر حقیقت ته نه پیر پیر څه وایي چې دا زما په دې کې هیرول مرضی اتل السوری ک اتل الزر دي د مریدانو روح کې دي او دې الته مرضی دا یو پکار کې راشي او دلته پس خلک ولر دومره کسان او غیر مخکمون څنګه دلته موږ برابر کوي الته مقدیان او دلته مریدان د ورسیږي دقه تکیور او بیا د اسمان لپاسه سیم دی پاتې شوی دی چې په شمیر کې دا د کیسه تعریف شو زماغه مرجو ته دا خدای صفات ټول عمل ثابت دی دا خدای الله صفات دی د دې وجه خلک په سیمزي د روح د غلطو په وخت په کار راځي ها دی دا واقعي راوړل سي په سر پر سر منډه کی په دې پوښوي اروح الله دا قصي قالو زر کم نه امم کې خو زرق شو زرق خو یا زمان یو مکان امم خو زمان او مکان نه یو جواب دا شو دا پی په مان ما ما امم دا قوم سره د نه کېږي ما او بل جواب دا دغه لو کوم مرزا هدا د مولا جلال نه شمول عمومي قائم شو په شمول زر لکه څنګه چې په زمان مکان کې د نه کېږي دا رنګ په عام خلقو کې یو جز ده هم شو شمول عمومي شو پیرشی مکی سے سونا پیریان بنیدم پور کی کلما دخلت الله فرمای هر وخت دنشي یو جماعت امت من یو قوم لعنت خیره کې یختها هغه مشابه بلتا د دې په شان څوک کنه متبوعين هغه ته خیره کې چې خدای هم غرقا غلاګان هم کولې موږ لشو نو د غلا په وجه دا چې هم کولې موږ دا کو تراغلو تاسو شرک کړو موږ شرک وکړو نو هر جو خیره کې بل تابع لګي مطبوع حتى يزدادوا بها جنان يوزي ټول پټول قال خرام وي اتباع ورستي په مرتبه کې اتباع لاولاهم الشاب مبارك وي دته لام تبلیغ وي د دې مبارک خبره کوي ربنا اعظم رب هؤلاء دقه کسان یو خود غلط تابعداري کړی دا غلط تقلید کړی دا غلط خلق او دویم عقل بیکار کړی دی دا عقل اندر او فطرت سلیمه نه ور کړی دا خپل عقل سلیمه خراب کړی نو دا خو پکې د شو دا اما القاعده فلزلالهم وازداد قائدان ولی تخفل خراب دی خلق خراب دی دو کار کردی گمراهان دی خلق گمراه کردی فما كان لكم عليهم فضل مطبوعين تاسو ته تاسو څه غواړئ دا خبرې مکړي اور موږ تاسو وکړل فذوقوا العذاب يا الله يا قاد لګي وسه عذاب په الله هغه څه چې کابشي په کوم مستقبلها ځان درون غني ده هغه نه لا تفتح لهم دي برکه دغه لپاره ابواب السماء دروازه دا هم پکې وایي کله نمونه کوم دی دا دی رمان گزار نه دا روزدار نه دا د حدیث نه دی دا د جهاد کې به کاغه نه دی دا چې پلان کې کار به کاغه نه دی دا ټول نمونه ورته وایا انا غالب الله دا د قبر نه د دې دوی له جو عبد من کله چې د دنیا په خدمت کې شي متوجه قیامت ته پر اشتراک د اسمان نه سپین مخونه لري او خونه د نور په تلقیږي اکثر اقوام د جنت او حنوت مسلمین د حنوت جنت نه تذکیری لري بیا راشي ملک الموت سر تکینی اے پاک طرف سارا یوز ما طرف اللہ و رضافا رایوزی بریگی لکه سن ساس کې د خپل د مشنوزی اوی سی وایخلی نیبری حد پلاس کې تر پتاوی حتی شوی سی یو تر په دقیقه فن کې په دې هم کې او حدیث پرشته تطواد روح بیاتی ملکان بیسو مر ربک رب دې سوق دی ربي الله فيقول ما دينك الاسلام فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم دي جرن دل او جماعت ته دا سوق دی پیغمبر خدا ته خبر کړی دا سوق ولې دا سوق پکې په قبر کې څنګه راځي کلا کتاسو د ابن ابي شيبه کتاب ګورئ او د عبد الرزاق مصنف ګورئ نه کې به ترازی هغه څو چې تاسو کې پیغمبر لګل شو د څه وته دا نه وي چې دغه مخامخ ولر دي او هاذا راځي او هاذا قرآن د فرض ما ذالک الكتاب کوم دي هاذا ايوه هاذا دلته حاضر دي بوسه دي دې مجدلن دي هغه روایت دي مجدلن دي اول دې هغه روایت او په حاشیه کې قسطلانی ذکر خپل کوي چې دا خبره څوک چې پیغمبر دا په خبر راځي نو ډېر خلک یې وسري وي خو ثبوت نشته دي او په هاذا یو کار کې هاذا خو دې پر راځي تاسو وایي چې طالبان او مليان وسوي اما بعد فهذا دا کتابو نو چې خطبه الحاق یوی لا یو کتاب شي خو خطبه نو هاذا دا کتاب اچې دایښ نه درسه هاذا دا زما په سینه کې دا مشهور جواب نو چې بیا دواری دلالو جلال الدین نغوی کتاب و عبارت دا الفاظ نه دی او دا معنی دی او کار خود ته بقوش دی یعنی کوئی خود چا مقصد نه وي مګر چې څوک کتاب خط لکي ځکه ځکه داری د پاره خط خونه امدا چاته دی الفاظم په ذهن کې دي او معانی په ذهن کې دوه اړم په ذهن کې دي بیا د ابتدایه کې حقي د پسینه کې دي وایي که خبره کوم دا دا په کټور هو رسول الله يقول لا ما رسول رسول رسول الله وما عملك دلت اسمع عملك انت ما تقيال داري شي ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فعمل قرآن هو تصديق نكاية وما لي من أنس صدق عبدي متوجه خلق تا لازم اسمان پر شي تکتر مخونه والا دا مثلا کلک جامي کینی لوي کوي بیا شي ملک موت او تکیر سرتا اے پلی تنفسا شوی راولا وسید الله ته غضب تا دې په بدن کې خور راخور شي وزیر روباسي لکه څنګه چې خلک سیخ روباسي د وړینا وړینا دغه پاکي سو کته کې جوړ شي وسره واخلي دې پری پسترو کې پلاس کې پر پلا تاج کې دنه کې به مسو کې دبلی خېږي چې موږ دنه کې پیدا شي خېږي د دې لري هم دنه کې پچا باندې وای دا تل رسول دی ناریات کې په اقبح الاسماء باندې غل دا کما کان سن په حتی انتها الى السماء دنیا او استفتحو دا د دې احادیث دي او په دې کې بحث وکړه دا دې مقصد زما پکې څه مقصد هغه نه ته ویلې دا پکې یاد نه نزلت ابن كثير دغه ابو الماني وي یو تر بیا روح دی سو قرات په عمل عمل لا دعاء باب السماء دعاء او اعمال صالحه ارواح طیبه دا غیر لپاره دروازې د تکي اوس اسمان کې دروازې شته وای او امر ممکن اخبر بالساعه تاویلات مکه هغه ته اسمان خو غون مون دی شلیږي نه اور غونډي نه مې دې دې سره شته دا خو غری خبره او ظاهر د کلام د حیات جدیده خرق التیام کې دې شي اسمان نشته دې نه کې حتی دم نشي جمل اوخ زوال اوخ او پی سم خیاته د غندلو د سپنې په سوري کې د غندلو ستنده او د هغه سورې د سقبت الایب نو که عالی خبره کې نو په دغه نری سوري کې څوک دنه کې راشي وای نه ناممکن ده عادتن تخویف شو والذین آمن تخویف ترهیب انذار وعید دبل غاری ترهیب بشارت وعد هغه ځان چې ایمان ور دي عمل صالحا دا کسان مرګ دي جنت او څومره څومره نه کوي کول لا نکلف نفسا الا وسعها په ځمکه په کوټه پټی باندې او کل فتمه د غلط کاری دا ځان بحث دی امور طبيعي په انسان په یاتی رسي دا ټول خبر کې شي د امام د امام سره ورانه او در امام غلطي کړی دغه صحابي غلطي کړی دغه تابعي غلطي کړی زمو سره بدل ورانه غلطي کړی څنګه دی یا نه کړی زمو غلطي یا صحابي خبر دی دا ټول او بیا راوی حسن جناتیان د برشي په سرات پوری حتی دې بل نه بدل والی او بیا ورستوري دسي او دا احتمال له دا ټول په دې دنه شي حضرت علی دا ویل انی لا ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحه والزبير منهم دا علی عثمان نس کې خلافات دا علی او طلحه نس کې خلافات دا علی زبیر نس کې موږ د دې نه چا ورته پرون دی وادي نه څوک به خو دی غاکا عمران دا زوی دی د طلحه د دو او زمو علي ته زوجه کړ دا ټول موږ د دې په دې کې دا څه چې دا سره خنه دی فإنه حماو بينهم يحب بعض بعضا قوم ما فيه بس الکا تبیت بشری راشی او سخرب غسراشی سره یو بلتا سخبریو کی نغورانی ختمش او لری د کوه پسینو کې من غل کینه حسد حقد مخفی او چلی کی بولان د دوین ولی د ور لاندې بولی بی وقال الحمد والحمد دی تعریف ته هر الله لره هدانا لهذا سمته دا جرت هدانا لهذا د هدایت معنا مخکې ما کړی و سلو یا پینځو راغی مې تاسو کوم پینځلو دې ځای ته تاسو کوي سلو دې ځای یو شان کې ویلي هغه اول خو العقل ورکا حواس له ورکا هدایت شو بیا دلایل افاقی قائم کا اسمان از مکه ته ګورا وای دا دلایل شو هدایت شو بیا ته پیغمبر ولې دا وای دا هدایت شو بیا تطبیق ورکا وای هدایت شو او راغب وای دا عقل او شعور لورکا او دلایل تقلا ټول یو کا او نقل ورکړه دویم شو هدایت ورته په دنیا کې دریم شو قیامت کې ورته هدایت وي دې مراد هدایت نه لما ادى اليه من الاعمال القلبيه والقالبيه مجازا مجازا ويراد بالتوفيق شاء الله ما يتفق بمن كره وقال الحمد لله الى هذا وما كنا لهدي من نجلا من دون الله رضا الله كم ته الله هدایت نه کړې کنه دنیا کې موږ خیر وکړ دې ته راته شو لقد جاء رسول ربنا بالحق نه هدایت الله پاک هر چا ته ولودو اواز خوشی پرشتي او اواز سو ته وي انت ان تفسیر دق جنت ته دا جنت ته اورستموها تاسو نو میراث کې درکړې شو یا لکاتو له خطا درکړه یا لکه څنګه چې میراث کسب نه کوي به کسب دا کسب نه دی ما كنتم وانت تاسو کوم عمل کوي دلته بیا اعتراض او جواب وکړه معتزله وای جنت ته سرزي په عمل زی دوزخ ته زی سره په عمل زی سره قائد دی ویل اول سره شو اشعری شاګرد دی او د جوبای او د جوبای پلان دی پلان د پلان شادي استاد تر خبرې کوي سه درې کسان دي یو دې سم عقیده دی او سم عمل دی نو چرته دی وی الله به په عمل سره جنت ته ځي او دا بل کافر دی او ناکرم الله به په عمل سره جهنم ته ځي او بل پکې ماشوم دی چرته دی نه بجات تزي نه بدوزخ ته ځکه چې نه خشته نه بچن چرته وي ناس بیا پرسیش یو باری تکی عبد الحسن سیبو سیب دا کافر کرا پورته شي یا الله تا ته معلومه وکنه چې زه وایي مو زبردست یم تا ولې زما ورکو تینه مړ کولم ورته امور اسلام راځو نو جبایله جواب بیان ورته په بوه تل جبایله نو اشعری په ترکل اشعری د خپل استاد مسلک او دا یې نه پس دا په غټ باندې شروع کړه دا پکې راځي نو عمل خو نه دی دلته خو بیا عمل راغی تاسو خو عمل نه دی او بل حدیث په یاد درا نبی سم فرمایي جنت ته سګن کې دی نشي په عمل باندې لجن جو احد من عمله صاحب يرضي تم بخاری مسلم زم الا ان يتغم الله برحمته مگر چې الله ما پر رحمت کې پټ کی نو دلته خو داسې دی جواب څه دی سبب حقيقي څه دی الله فضل احسان ظاهر څه دی عمل دام د الله توفیق دی چې د قامت توفیق ورکړي کدا نه نه الله بیا مولانا شیخ الهند رحم الله یو مثال په دې غالي کې ګوره یو پکې انجنی عبد الله سره جنډه وسره نو ګاډه څوک روانه هغه جنډي والا جنډه کله سي کې ولې سي کې دی خوښ کله سي دا جنډي والا کا انجن کله پر انجن کې دا سره په دې نسته خدای ظاهري علامه دقه سي عمل ظاهري علامه لا حقيقي سبب څه شي دی د الله فضل ولا على اصحاب الجنه فيه شغل مباسي اصحاب الجنه اصحاب النار وینادی تعبیر بیا کو بنادا باندې صيغه د ماضي مستعمله دی د پارک دا خبري بکیږي او یقیني دی نو ذکر او توایي جهنم یا د آواز کوي ان قد وجدنا او دیو د آواز کوي دا خوشالتیا کوي په خپل حالت باندې او د دشمنانو په دې بد حالت هم خوشالتیا کوي ان قد وجدنا ما دا ایا خامخه ان تفسیر شو بیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبر پیغمبرانو باندې حقا یقینا تاسو بیا منتل تاسو ور سفر کړو حقا یقینا قالوا نعم غي او كان منهم يقين يوم اواز کی اواز کون کې سوګي پرشتہ سوګي مالک دے سوګي صاحب سیو دے تدی فمنس کی او اواز علی لعنت الله علی الظالمین لعنت الله په ظالمان باندې ظالمان سوګي مخې په دې الله یسمون سبیل الله چې خلق بندي ځان بندي د الله د دین ظالم نه پیژني دین د الله طرف ته کوم وای په دې دین کې خدا کمې نه په دې کې خدا کمې نه تون ایجادها ويذمونها ایمان نه راوي غیر قویلات کوي او دا اخرت من کاران دي وبينهما حجاب د جناتیانو د ځخانو مس کې فرق ده او بیا ګور سراوي فضرب بينهم بسور دا مسلمانانو د ځانو مس کې فرق راشي دیوال راشي والعرب لفاظ په عرب باندې لري حجاب باندې لفاظ په سر باندې نسي عرب د عرب نه عرب چت ته ویل شي رجال مسلم او عرب وی رجال دغني دا حق له مکان دا سشي دی دا یو مقام دی او پر رجال کې سوي طائفه الموحدين قصد بهم سيئاتهم الجنه وتجاوز بهم حسناتهم عن النار دا پکې ابن کثیر موي اکثر سلف خلق په دې قائل یو جماعت ته د موحدینو نیکي دمرن دي جات ته ورسي او نیکو دمر کاری جهنم نه بچ کړي دي او جهاد جات ته نه رسو دلته وناستي پیسې لوشي الله وتعالى مقامخ شي ويقوم الجنه ما تسبخي زحاق عباس حمزه او علي جعفر بن ابراهيم سوق عادلان د قیامت دي سوق جماعت ته د الله په جهاد کې پات شوی دي خو د پلار د مور خلاف کړی دی جنت دل شي د مور پلار خپلان په وجه سوق جماعت ته هم اولاسون رضیاء عنه احد مور پلار کې چاته خپله مور خوشاله پلار مور خوشاله حسن بصری قول ذاك تکبر مسلم دې سره دې قوم دې کان عليهم دې په قرضې دې په سګو فترت والا دې د تیر شي پیغمبر دعوت ورشه دې ختم شي سم لا نه دې او نه راغله دې سګو مشرکان بشي دې سګو اولاد زنا دې سګو مساکین دې بنتيان دې سګو پرشتي دې پرنګ سعودي وارد الحواله كما قال قطبي الاول او دام کې وشي دا ټول ورته کنه یعرفون کلن تجی من جنتیان دغا عرف ورا هر یو جنتی هم دوزخی بسیما هم پنخو دا چا مخ سپین دے دا چا مخ توبے دی بی پیچن اوازو کی اصحاب الجنت تدا عرف ورا سلام علیکم ان تبسیدیا پتر سلامی دن نجی جنت تنوی هم اتنون پا دے تمناتی جمعه بالله پاک کوئی ناو کی واذا صرفت ابصارهم کله چې کاکړ شي واړه ول شي نظر بدی تلقا اصحاب النار طرف جهنم یا دې کې علما نکتی لیکي واذا صرفوا ابصارهم دیونه معلومه چې دې په خپل واړه دي ناري دا څه به اختیار باندې شروع شي نو کوله هغه څنګه هناك عربش جنتیان ته رغبتن ګوري کنه او دوزخیان ته رغبت نشته هم نه راځي چې خیال شي تلقا الصابر طرف جهنم او په تلقا باندې دلته بحث کوي د عربی وې د تفعال په وزن باندې یو تبیانون دی بل زلزالون دی او باقی پکې نشته مثال یو که چېرته پکې بل څه لپاره دی خو به دغه یې هغه بشر ظرفونه وي آلې به وي وایي یو زمونږ عربه مګر زمونږ د قوم ظالم سره ونا على اصحاب العراق او اصحاب العراق بیا آواز کوي رجال سړي د مشران دي یارکون هم بسیمان چې پیجن باغی را پرنګونو باندې د سترګو په وجه د مخونو په وجه معلومی کی جنت لفاظ دوزخ لاندې او مما یاد هغینا رب الله چې الله تاسو خوراک اوس کندر کړی هغه ټول سلاخ یې کړ قال وتوای جنتیان ان الله حرم موږ درکړي خو الله بن کړی پکار ده او حرمت بیا دوه قسمه یو ته حرمت تکوینی وي یو ته حرمت شرعي کافران ته الذي اتخذ دينهم چې ګرځول خپل دین دین مراد الله چې وینا کړی دا یا اخترق لهوا عبس ولا عباد او دو کړی دا چې د دنیا فل یوم انسان نن به موږ هیر کو هیر او پیژنې د الله د علم شی نه غته هیر ول الله د علم څه بیا به جواب کې د نسیان لازم څه دی ترک پری به نور مقامات کې قیامت کې برازي تاسو به ظاهر کم کما نسیتم لکه تاسو پرې خو دی نسیان په معنا ترک حقيقي معنا نه جوړيږي تمثيل لکه څنګه هر کړو ملاقات دي ورځي دا او دي آیاتونو هغه چې دي په آیاتونو باندې انکار کوي ولقد جئناهم بكتاب قسم دې چې ورکړي موږ ته ورکړي هغه دې کتاب کتابو فصلناه من واضح کړو عقیدی پکې احکام پکې وازونه پکې على علم سر علم زمنا د تفصیل غ طریقې معلومه موږ ذکر کړی یا عالمی فقط جنام سی غیر تکلم غیر تعظیم او حال کونه دا کتاب ته هدایت او رحمت د فار د قوم ایماندار قاعده مومن اخر ذکر وایي قرآن هل ينظر ذلك الى كافرات الا تاويل مگر تاویل د کتاب ته ګوري د دې کتاب تاویل تاویل معنی انجام چې د دې کتاب د منلو انجام سره او د منلو انجام سره هغه په انتظار دي وعد وي پاول نه چې تایید لري وايي دا څنګه نسوه چې هغه ور کړی پرې خو دې من قبل قد جاء رسولنا بالحق وعلم رسول ربهم بالحق ويصدق اكثر فهل لنا من شفاء ذنب سفارة الشاش تيج سفارة ذنب او مرد يا وفقرسو فلا امر غير الذي كنا نعمل تعامل سوا دغه چې موږ کړی کفر او شرک قد خسروا انفسهم ځان تبا کړی وزلانو پناش داري ما کاتو نه اجرار وکړ ځان شي لکړو او یو ګمان وخت راځي او مې یولهم یوم الدین سګ دشمن تا شاوړی په د زحف کې او مې یولهم یوم الدین دوبره یوم الدین په ما ساعت ایزي ساعت په مل شي شپږ ورو په مل شي او شپږ زره کال هم ویل شي نو شپږ ټیمه شو کار شو او په شپږ زرو یا په شپږ ورځ باندې بیا اعتراض راځي ولې الله یا کافي کوله په انسان ولې شي کوله نو ولې تا ته ما ته چل خي چې په کارونو کې د مکه وخا په جلبازي کې ما جلبازي مکه وا دا اعتراض کوا ورسته ویل شي ځنې خبرې کوو زرا فلسفه دا عرش عظیم نه پلک الافلاک نه محدد نه پلک اطلس یو لس نه مې نو دې ولګي دا سي روان شي دا ټول اسمنو سره ختی دي نو دا ځان سره وشو مقدار دې د حرکت د پلک الافلاک نه پلک الافلاک هو نه مقدار د کوم نه پیدا شو نو جواب بکې مقدار دومره زمانہ وا که حرکت وکړو دومره زمانہ خو مقدار لري خو نو څو کوئی تقدیر دی لغوی معنا دا ټیم اسو کو اصطلاحي معنا دا سو کو زر کال دی وفي خلقه سبحانه الرشا مدرجا على ما رجوه تعالي وللخلق التثبت والتأني في الأمور دم دم كوا ثم استوى عرش بيا الله فعرش تي اول از ما تاسو دا عرض خبر کړی ما ابن کثیر سره مولا ما توید شاول الله عبد الوارث او مولا او دا پنځه شپږ مقامات په تفسیر خازن او الله مخکې د متقدم او د متأخر خبرې نکړي تاسو ما مستعاره خو دلته ټول نه دیلی متقدمین سوي تاویلات مکوا الله پاسته اخوا غلې کېږي او بیا مالک تفوتو شیئے بستوا فاتح قرصان الدین حتی خلی تلال سم الرسول قال استوا غیر مشهور اخیر غیر معقول ایمان واجب سوالت بیداد بیا تفوت کون کتا زمات معلومی کتا گمراہ ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع الى اخر ما قال دا ټول بهر تقدیر ابن کثیر ګوري هر تفسیر چې ګوري دقه بوای تاویلات ماویلات مکوا اخوا کیفیت من تلای معلوم اسوک وی د استولا معنا غلبا او مخکې ما یې سوګ تعویلات مکوا عوام د پاره کوا اسوګ خرج نه مکوا ما یې د کفر خبر و چاته نه کې چې دا کافر شو بیا خپل پتیر والا ټول خلک به کافر کی دا خو ډیر غوړمات نو دا څه باندې ثم استوى العرش معتزله پکې راځي او جماعت کوي عرش مان استوا ده استولا غلبه ده وبارغ مقیم فی ربهم اضطروا قصدا الله قصده الاستواء امر وچا لویل دي بلکې نقل کړي ابن حسن من طلب على في العرش قول يكارو کو استاد ابو بکر فورتم دا خبر کړي نو انت تعالی مو چې مسعود قبل نه خلاص او په دې وخت کې کثیر ما تاسو ته ویلو د نعیم بن حماد خزائی د امام بخاری استاد استوا معلومه ده کیفیت نه معلوم دی یو او بیا انکار ته کفر دی دا پکې مو او مشابهت د کلمې سره هم نو چې په مول دي او ظاهر متبادل ستاسو هم ترازي چې دقه سي دا من في الله تراك ان الله يشمو شيء من خلقه كما قال ائمه منهم ائمه محمد القرائي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ده الله صفات ذكر کی وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسول الله رسول کوم تشبيه دا کړی چې تشبيه کوم په تشبيه دا څه ثابتای اچ واشي او نو سره خبر سیا په طریقه چې الله سره مناسبي او نه تجد الله نقائص فقط سلك سبيل الهدى ابن كثير دسی په هر تفسیر کې بیا نقل کوي روان دي پسې او ابن جرير ما له ابن جرير اتم جلد 147 صفحه حديث يعني حدثنا المسمى قال ابن اسحاق قال ابن هشام ابو عبد الرحمن قال ابن بقيت بن الوليد قال ابن عبد الغفار بن العزيز الانصاري عن عبد العزيز الشامي النبي كان رسوها څوک الله حمد نه کوي په یو عمل موږ دې وکړو الحمدلله نه دا ما وکړو روزه ما ونی ولا حج ما وکړو دا غلط کار وکړو وحمل رسول فقط کفر دا ښکار ما وکړو کفر وحبط عمل ما او الحمدلله پیغمبر خدا پاتې کړ دي کنه چې کله په سفر راځي څه کوي آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون یعنی حضر الاحزاب وحده ټول قوم شکست الله ورکړو خبر پوه شي د چا صفت پکې ده الله دا کار چاو الله ومن زعم اسبل زعم ان الله تعالی جعل عباد الامشن د اختیارات او حصے الله بل ور کړی دي مولي پلان کې ژوند دي کوي او مرزونه پلان کې جوړي کله پلان کې جوړي زامن پلان کې ور کوي مال دولت پلان کې ور کوي قرات قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزل ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء پیدا خیر سبا سلام شروع اللهم لا مانع لما اعطيت چې ورته کنه بندون شي ولا مسلم منات ولا ذات لما قبل فقط كفر بما انزل الله على انبيائي د قران نه انکار شو تورات انجیل نه انکار شو الا له الخلق ولا پیدا کول د الله دی شلول د الله بیا علما فرق کوي خلق څه ته وایي امر کوم شي چې محسوس غني دا دیوال دا غر وغیرہ ټول دا خلق شو او چې کوم غیر محسوس وي نه ته سوی امر مولانا شبی رحمت وای بجلی دی دل چته کنه میټ پیدا فیټینګ وکنه بټن ولګوا سو دا خلق شو هر څه د الله دی او بیا ورستو یخشي الليل النهار پټوي په شپې سره ورځ دا ورځ نه پټه کی په شپه باندې او یتلو طلب کوي دا شپه ورځ در حسیسن ګړنته ګرځي هر یو راځي په خپل ټیم باندې او دلته په راځي بحثونه کوي چالکه دا خوار شازی کوي حرکت تاغو غیر مسلم نه ان جمهور المحدثین بلکې هغه نه مني حرکت په پلک بلکې دعوه کوي ستوري پلاسون د پرشتو کې دي تسير بها ان شاء الله چې کوم دی غواړي الله وکي پشا وقال الشيخ الاكبر شريك د اپلاک په ایمان کې لکه ما هي چې په دې وو کې ګرځي کل فی فلک سو والشمس والقمر والنجوم نو پیدا کړی دی سپوږمۍ ته پیدا کړی دا او دا خو ستورو کې دنو خو تعظیم لپاره والنجوم او تعمیم مسخرات دی امرین دا چلیږي مسخر دي تابع کړی شوی دي د حکم د الله الا له الخلق و پیدا کول د الله دی چلول د الله دی سفیان بن عینا د امام شافعی استاد د حمید حمید استاد وی کلام الله ته الله خلق نه وی دت امر وی الله فرق د خلق او د امر څو جمع کوي دا چې قران مخلوق تک کفاره ان ابي حاتم سفيان خلق اصلان دي امر داغي لفاسه سو کوئی شي عالم امر عالم مجردات ته تبارک الله برکت والا دی الله رب العالمین مربی د مخلوق دی د برکت ترجمه امام رازی مخکې ما تاسو ته برکت سویل نه مخکې ما هغه ویلم خو یاد برکت سوی ثبوت د خیر الهی په شی کې په تور غیر محسوس پدیشی کی برکت ته زیادت ته خو محسوس نه دی پوهیږي په خبره حضرت عائشہ فرمایي زمون په دې بوجه کې په دې دوه کې سل غوندي وروشي ما به تر غسته غسته خلاصې ده یو ځل می ټول له برکت لاس لاس دا ځای شي خبر حدیث دی چې خوراک کوي دا د خانه کول دی کاسي دی من نه مخرب دي کې برکت راځي تی دی غان بل حدیث ډوړې وړل لا ول ډیر زار خلاصې دن ورس خلاص شو یا رسول الله چلو شو ویلاون بسم الله پرې کې برکت راغی بل بیا ته بسم الله نه برکت تلاش نو برکت یاد د برکین شو د برکت دن ته وای دن ته یو پیدا نه پکې یا دبوب نه صفات طریقات متبارك مبارك لأنه لم يوجد التوقيف ومثله في الدر على هيئة البحر وفي المسهر زما په خبره پوهه کن اوري زما لام اوري ښا د بل چا چې لیکن زما لام لیکي الله مبارک دې ما چرته ونه چې الله مبارک اسماء الله توقيفي دي هر څه چې وي ومه ومه وي یو خادم ته وی 103 دوسی بیا وی بحر المحیط می ته نقل کړو د حاشیه نو 310 مظهری می ته نقل کړو نو 360 جلد 3 بحر المحیط باندې حاشیه دره لایت ته نغم وی مبارک بهم نه مبارک بهم نه الله مبارک مینه الله کې چا مبارک سره پیژني چا پکې برکت چونه په الله کې بل چا برکت په الله کې چا برکت چونه نو مبارک برکت دې خدای کنه مې دا ټیک ویل خدای دې الله په نومونو کې مبارک راغلی نن سوکم ما ته قرآن ټوخه په دې کې وغه نه به مبارک وایي نو تبارک وای تبارک الذی وای خدا چې مبارکون نو وای ددن ولا مې مضارع ولا امر ولا اسم فاعل مثلا مثلا وای نور هم خورا شو عزت شو ما وی قرطبی په جنین قرطبی په جنا خازنم په جنا مظهرم په جنا غوړي او غیر د الله اسماء الحسنا کی فضل بیا نو څه بدل دا مې دا تبارك الله لوی والد جاء بكل خير تقدس وتنزه عن كل نقص ويدخل بذلك نزه عن نقصين في الخلق چې الله په لاش کې نقصان دی په امر کې اس بنوي ادعو ربکم بل خپل رب هغه چې تاسو راغه حالات ذکر تزروان په عاجز سره متزرعي حال کا یا ذی تزوج وخفیتن پټو په دې وخت کې ما مسرین دی راوړی او ډیر بحث کړل چې پټه دعا خره په زور دعا بلاد او بیا یې بحث کړی دی چې د اختر په دا بانګونه د کلمې وایي دا سم شوی دا بانګونه یې په زور وایي ما سم شوی دا او اعلان مقصد دی کنه عاجزی کوونکی او پټ وای حسن بصری ابن کثیر متهم رحمانی مسلمان به کوشش کوي په دعا کې اواز وچانه اوري ومه سنوسب دا ختم دي په یو روایت کې وایي د پټې دعا او د بخکار او یاز ځلې فرق دی ابو سره شری وایي یو قوم په زور به وي او دمو دعا د متوب کړه چې الله نه کوي کوم شی ستاسو لپاره مناسب نه یته یا الله ما پیغمبرانو مرتبه ته ورسوا یا الله ما جنت کې د پیغمبرانو مرګره کا یا الله فما وحی نازل کا یا الله ما پیغمبر کا من مستحیلات ما بین طلبی کذاب الله سعد بن وقاص ورته مرغدانا را بشي قوم چې په دعا کې بزیاتې کافي صلی الله یا الله جنت راکا او چې کوم شي دیواله کوي خا او قول او عمل فنا قوم دورنا او چې کوم شي ورته دیواله کوي اته شي وهبل نمیو سره صدرو د نېشنل پارټي هغه دغه کې مطابق خو کې باندې و محب و ډیر خبر لوس سره یو غریب سره وی دعا کوله یا الله مال اتونه جنت تک یا الله مال اتونه دی خو شو دی خو راشه کوټه لشته وینا نو قیامت کې دا هیڅ نه دي ستاسو دغه ورته څه فخیران په دنیا کې کوټه لري په قیامت کې ستاسو دغه له څه کوي نو خلک داسې د حد نه زیاتې کول لا ټول په قدم چلی استل او یا نو او دوار په عادت دي پاک وي قبله ته بری مخوي زوب د شواغل نه خالی وي شروع به د پدوت کې اختتام بهوت کې لا پوچت کې تر اسمان طرف کې دین او سما او مسلمان شي چې خدای مسلمانان او ساعت اجابت وګوري د جنورت د خطبه کې پزړه کې دعا کوا ته کوي تفریق کړه د متأخرین علما ورسته سوي چې الفاظ التحفائی په حوائز الدول مختار او نقل کړی د زینا دا غره افقه المعاصم د خپل زما د زمانه لوی عالم ابن علی بشقی شامی ته وایي چې باران وریږي او جماعت یې شپې اخر حصوي قران ختم کې په دې وخت دعاګانې کوه 122 صفحه نور ابن کثیر ګورا او بیا مدارک ګورا بیزاری ګورا او چیرې باندې ماسي او زیات تفصیل او تو تفسیر مسری البته یو سره د کته مال دعا درو یا الله دې څه هم دې کې چې وسپل نشته دي او ځن خلک پر ریډیو باندې یو پر ټي وي باندې یو کار مرشي چې یو باسي پر کوڅو کې رواني هم دا حالات ګورم د خپل ځان نه اوچتي خبره کوي دا ټوي ولا تسلو فی الارض ورانه مکه په مکه فساد مکه په مکه کې بعد اصلاح فساد معنا خلق ملکول د چا مال غستل د چا نسب ته نقصان رسول د چا عقل او دین ته نقصان رسول د اصلاح الله دې پیغمبران کوله باندې ودو بل الله خوفا خائفین او طامعین ذوی خوفین و ذوی طمع یرا لری د الله ما چې کېږي چې الله فرق نه کوي او طمع لری د الله ما دواړه بکای ښا او ځکه چې رحمت الله ډیر نږدې دی ښه عمل کوو لاول با دغه خبر ابو حازم خبرو کوم قرطبي نقل کړی دا ډیر وګړه بحث دی لنډ دی په کوم ځای کې ولا تشترو بیا چې سم کله په دقه ځای کې بحث کړی وګړه حدیث دی سليمان د عبد الملک زوی راغی بادشاہ ابو حازم سره خبرې خلک هم تپوس کوي چې الکه دې سړی ما ته وخی چې صحابه کرام سره میلاو شوی مشر سړی ابو حازم راوست دا ابو حازم موږ دې زیاتې و ولې جی ټول خلک راځي زموږ ملاقات دوته نه ده ایسه با خبره مکو چې واقعیت نه خلاف نه می دوستي نه می آشنای څه تعارف ته نشته نو څنګه راغلی دوست می آشنای راغلی پاتشا غلی شو هغه داسې خلک نه چې وهي او کنځي کنه خو نه غلی وی ابو حازمه دا جنت سره څنګه سي او دوزخ سره څنګه سي جنت سره بار دنیا ته راځي ډیر پیسې وکړي او کی خبر وشي چې پلان کې راغلی خلک ډیر خوشاله مخ استقبال لکه دي دا چې پکې کسی و نو دې ګل بحث دی د بادشاہ او د ابو حازم په منځ کې مناظره او لا تشترو بیا دې سم قلیلا روح المدرج کې قلت دي اوس پکې لفظي خبره کوي رحمت مؤنث ته قریب مذکر به څنګه چاوي رحمت په معنی درهم چا په معنا ثواب چا دا قریب من رحمت الله دا الله مذکر دی دا مضاف له مذکر دی مضاف دا غنا تذکیر حاصل چا دا تقریب سره صفت شیء قریب مختلف قسم خبرې کړې او تقریبا لس جواب یې کړې په هر یو بحثونه هم کړې هذا حمل لفعيف ومعنى مشكول أولاد وهو الذي يرسل الرياح الله غذات تيش ليجي هواغاني بشرا خوش خبري ورکوت کی بشر مستر شکن خوش خبري اچه بشرا شي نو بیا به بشیر جمع شي په بعض وخت کې نو شورا له بارے نو شن خوري وري او بیر د رحمتي مخکې رحمت الله مخکې باران نه یخ هوا راشي فنزلنا به الماء ولګو پاغه کلی باندې بو یا په ورسره او بس دې به په دې بو باندې من کل الثمرات او ده الله نو ځای سم به ظاهر شي او دقته په بمرین ژوند کو قیامت کې لکه چې پوسنه دقته سي برازي نکیر معنی قلیلن لا خیر پی او دقه سمنگا ارو ارو آیتنا دفار دا قوم شکر یستو سوک وی دا دی مراد کن دقه سمکا شتا سوک وی نخ عمل او بد عمل تی مراد دی نو هغه سره چې بل طیب دی فشان د بل طیب داغه فصل نخ عمل دی چې کوم سره بل طیب په دې مسله بل خبيث دی نو داغه عمل خراب دي تفسیر شو دا پکې د عبد الله بن عباس شروع کړ تمثيلا کې دې شي دا څه لطیفه پکې مو ورخه دا پیراو د پیراو کې ابو جهل کې نه و رسول کې او دا درو خو خیر کله کله خیر درو مې حدیث د بخاری دی یو دوتنو الکانو دی وهله دی ابو جهل او قریب الوفات ته پیغمبر خدا فرمایي عبد الله ابن عبد مسعود ته اذا ابو جهل حال کته غواړي سم چل دی خلاص نه غلا قریب الموت ته او دې سوال دي کتو باندې اذا ته دي خراب ده زما دا والله خل زه ختم شو او بری سینه ته شو په څنګه یې آیا کنه څنګه یې څنګه یې ما عمر سره او ته په سینه ناست وی دا ابو جهل کې نه وانه ته پیغمبر خدا ته چې په قران کې هر څه د زماره ګیرو حق رښتې او کنه والبل الطيب يخرج نباته باذن الله چې ګیرو ته نه باذن ربي والذي خبث لك السلام لا يخرج الا بكذا نزان نه خبرې دي بس کاوه ته په کې دا شی وایي اسی می تدوی دام پک یاد ہوا لقد ارسلنا نوح اس تا بل کتاب پیش کوما دا کتاب میں راوڑے دی او مخی او ظلمان خبر کرے وا اس بیا وی توحید پیگا نہیں هر څه الله کوي بس توحید کارو شو او بس نو چې سکه کاوه خو د الله څخه کړی دې ته توحید مخکې ما تاسو دې کتاب ته ټول توحید قرآن ټول توحید د اول نه تر اخره پورې ټول توحید وی تل واجب اتباع المحسن سوال سم صفحه و اتباع ما انزل الله او الله ختم کړی په اخر پیغمبر باندې وانزل الكتاب والحکمه او دعوت غان دی داخلي او هغه توحید چې فلسفیان او متکلمین وایي هغه قابل اعتماد دی دا غینه بس تخواله سم ویل بیا وستو ائمه السلف ټول متفق دي توحید اول دعوت الرسول دی توحید د پیغمبرانو سبق دی واول من التلاقي زي اول شپه بدل تکي اتلسمه سبحان کو توحید ولا څه یو څه وي سو کوئی اول نظر دی سو کوئی دا دی سی اول واجب وجد المکلف شاعت دا نظر او مقصد نظر سوچ کول او نشک لکه بعد خلق وی بلای مقصد سلفی کل متفقون اول انسان چې مکلف دی شهادتان او بیا وایي چې تحریم تحریم سره فرق نشي پوره د خو مسجد پر هغه دا الله دې ته کنه واما الثاني توحيد الربوبيه وقد كان مستحيل به بالباطل نو په دې طریقه باندې د بحث کوي الهي توحید فلو اخر رجل زما په خبره کوی سوچ کوی یو ځای خالق الله دی مالک الله دی رازق الله دی جوړونکی حسمنی حال انظر او خپل عمر مېلک ته سو پره وې دا انتها ده لکه څنګه صاحب مناسرین او د دې عبادت الله فقط نه کوي او زما سوانا قلاری کې شان مشرکان من جنس امثالی عملا د الله کام ناقص کوي او خبره کوي چې هر څه الله دی دې مشرک خالق سو وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ابد علم ان مدبر اله واحد وملك واحد ورب واحد لا اله الا لخلق ولا رب لهم سواه دا الى اخره او دغه معنی به واجب اکتفاء نکه او ثم التوحيد الذي دعت الرسول یو کمل الشمال دا توحید د اثبات او معلومات توحید د طلب او قصد یو توحید دی چې الله شته او ذکر کوي رب شته صفات شته افعال شته اسماء شته نه طاقت ته او نه کوشش کوي دي بس اص الله کړی دي نو دغه الله قانون قران ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك دا یاد وکړه چې هر کله خالق الله شو مالک الله شو رازق الله شو مدبر الله شو مصلح الله شو نو قانون نو چل لبس کې دې زه کوم واحد یم مې سم واحد ځانګړي قانون نافذ غږ مکو دا الله لما سوا د بل چا قوانین نافذ او عمل شریعت یې زه کوم واحد سم واحد دې باندې ښه سوچ کوو زموږ مقصد دا دی توحید زکاو او دا ټول خبر وسره یاد دی یو ته توحید درویت وي یو ته اولویت وي یو ته اعتقادي وي بل ته عملي وي یو ته فردي وي یو ته اخباري وي خبر ورکو چې الله دې سپي او بیا د هغې مطابق عمل هم کوم نو دا یادول بس دا نه بکار کې رشه ولکه چې په دغه یو باندې کار شو خبر زما تاسو نه خبر صفاشین خبر به صفاکی راټولو دا قدر سنه نه الله کوم پسند دې چې لګرم علی السلام خپل قوم خبر خدای الله سم کلا کوي کنه خو بیا قسم دې خیر کلا کوي نو پدې کې بیا بحث کې چې الله پاک نور سلام ګټ ټول دنیا ته لګره کو باسه نو په دې کې اختلاف دی څوک ټول دنیا ته لګي او ځکه توفان وره څوک نه ټول ته نه لګي خپل قوم ته لګي البته اعتراض راځي چې اول د رسول څوک دی وې د بیا کل حضرت نوح عليه السلام او دعوت عام دی نو التوید حالات تقادر ته نو څوک نو لږ خلقو یا د غنه پس او نوم دروي اعجمي دی څوک چې وایي دا نور دی ځکه چې ویلي دي په قوم باندې هلاکت باندې څوک د خپل ځو باره کې تاسې نو څوک وایي سکن دی څوک وایي عبدالجبار دی وانا لا اعول له شي من هذه الاخبار زه اعتماد وکوم هم دقه معول چې قران وایي نو هینون دی فقال يا قوم زما قوم مضاف له حذف شوی کثرت کشته یا قوم نو په دې باندې مولانا مدني مرحوم اصطلاح کړی دی چې هندو مسلمان یو قوم دی ځکه چې د دې ایشیا په یو حصہ کې دی آباد دی بس دا ټول یو قوم دی کنه دې کې بدل چې عقیده صدا عمل صدا اخلاق صدی یو قوم متحد قومیت د بل غار مولانا مودي کتاب ورکو مسلې قومیت او هندو مسلمان دوه قوم او قوم جوړیږي په عقیده باندې په وطن نه جوړیږي ډاکټر اقبال هم دا خبرې وکړې چې قوم دوی نو دا یو قومي زما قوم ته وی دا د پاره تاریخ القلوب زما خپل زما رونه زما کلیوال نه او مولانا مدنی په رد کې بیا ډاکټر اقبال مسله کړې سرود او بر سری منبر کې مل لفظ وطن استو چې به خبر زی مقامي محمدي عربي است و مصطفی برسان خو اشراق دین هم اوس اگر به اور رسیدي تمام بوله هبست قوم خبري اتیک نه بار تقریر دا کتاب د مولانا سیم سره کوم ته لیکل زیات اورانه د جماعت اسلامي او د بنديان علماء په دقه کتاب وشو دا چې دا مسله کوم ته لیکل د مولانا مدني کدا غوري مکاتیب نه غوښ زیات نقصان مونږ ته دی ورساو خبره مې خلک اعتماد کړي د دلایل وي دا خنه کوي لکه یو قوم وې نو یو به وطن نو بس انوار بیا څه کولای شو موږ په خا حکومت کړی یو څه هم کاو نه په خاني خبر پیدا اوس د رائے مسلې اوس د ووټ مسلې دي انوار ذاتي کته ذاتي ما هغه مشور راځي تر قانو بدایي نو وکړي هندستان کې اوس تقریبا مخکې ورستل چې شپارس د کاتل اوس په کابل ورستل چې سمیر سلیس کرو خلق دی سلیس کور په هندستان کې دي نو کم د اسلامي نه پاکستان کې سوال د سیادو سره د نور نه الته سلیس چې اسلام نه راولي ولې راولي هلي ولې نو زما راي خو دقه لخه زوما چې پاکستان کې ډېر خشي دي ډېر خشي دي نو خلک اسلام نه دا خو د خلکو غلطي ده زه له پدار کې جمعه ته تیار شو اوس کې څومره نه بل مسله شو او که د معاشیات خبره کوي هندستان ته د خدای بوغه اخبارات متعلقه په فوټپات باندې بلا خلک براته په سور او زرګور باندې خوراک اسکل د هندو مسلمان څنګه دي او مسلمان ته وشته نو غریب نه ورکه ولا لا بیا دلا البته مسلمان هیڅ ډیر خراب اکه وي خدای نو ابره چا یو سړي کړی او سلام نه ما او چاته چې هندستان ته لاړ شکنه چې له خوشاله په هندستان کې نه لاړ شه چې اسلامي نظام راوستي شو دلته نه راوته تل سره ولي البته بس دوه خبره مني من غپ ته پر خبره کې ځان نه محسته زموږ مشنه خطا شي موږ هم خطا شي موږ مشنه خطا خخې ته هر چا چې کړی په هر نیت چې کړی خی کړی اوس دا خبره چې موږ راو تاسو زموږ غلطی ده چې وطن ته تیار شي د جمعه جوړ شي موږ نه کوو باندې کې نه وایو زموږ غلطی ده وای نه کوو خبره پوه شو او تفسیر ابو حیان اندوسی نقل کړي نو سوي ان مساجد الله دا ټول ازمکه جمعه پدې کې دا الله ما سره د بل چا आवाज مکو ان المساجد الله ټول زمکو جوړت له مسجد ارض مسجد ټول ټول زمکه جمعات ته پاکستان نه پر جمعات ته پدې کې موږ پکای اسلامي نظام ورو يا قومي اعبدوا الله ما لكم اله غيره تاسو پر بل معبود نشته دا من پکې زیاتی دی ښا په لفظ کې کار کوي خو معنی کې مالکم الہ غیره امین پکې اضافه لپاره تاکید لپاره حق دار دی با سوا د الله نه بل نشته دی نو غیره دا صفت شو او ان يخاف عليكم تاسو باندې یو نه کړل الیکم په تاسو عذاب د ورځې لوی چې قیامت قال ملأ من قومه وی جرګه د قوم ملأ ویل شي لفظي ترجمه دکول ملأ دکول نو ملأ د قوم ته ولي وفصل غیر واحد من اشراف بل شورا ورته وای پارلیمنت ورته وای الذين يقول بالجالم د خپل بټوالي په وجه باندې زوی د کلی ورو والابصار بجمال سترګي پټې کړی خلکو والمجالس اتباهم جلسه ترغه ټول اتباع هغه چاپیری انا نراك في ظلال من تائنو په گمراهی ښکار کې د حق نه په غلط رواني اوس پیغمبر ته په غلط دی ښکار خبر ده ټول په غلط دي نو ته خود په غلط ویل شي اگر چې په حقیقت لا دهم باضافه الى استماعه اللمنه والقلم دا ورته زما قوم دا ورته ودی وای اواز کوي په اضافه ځان کوي ځان کوي مایل کوي ورونو و زما کلیوالو و زما اسرانو دا په خلاف وي ليس بي ذلته او ذلالنا کېلا او دلاسن پس واقع شم څه مطلب تان هیڅ قسم ګوای په ماته هیڅ قسم او تا پکې د یو ځل لپاره مرل شي دا ټول خبرې ولکه د کلی خلکو نه کوي ولكني رسول من رب زه رسول ما رب العالمين الله را لګل استاد تربيت کوي جسماني او روحاني او بلغكم رسول تاسو رسالات ربي احکام درب رسالات د رسالت جمع ده ته خو یو رسول دی ګڼ رسالت خو نشي دلته رسالات ولي وي دا جمع پکې ده او دا پکې مختلف دي د عقيدي مسله یو شو د عمل دی بل شو په عمل کې پلان کې یو شو پلان کې دی بل شو نو په دې لحاظ سره الرسالات معنی سره کل نبی واحد او دا مصدر دی او الاصل کې لا يجمع رسالات وای رسالات ولي وای رعایتا اختلاف اوقات هستار میں سار تخلیل کوما ماسپہین کوما مازیگر کوما تعدد اجواری ورکوم یا معانی او مزامین بدل کړ د اخیری خبر کوم او کل انفرادي ژوند او کل اجتماعي ژوند په دې بحث کوم یا په دې وجه باندې زمانه کوم پیغمبرات تر شوی دي دا هغه دعوت کوم زره سوما دا ټول پکې دم وانصح لكم خیر تاسو لټوم واعلم او زه پوهیم د الله نه تاسو خبر دی د نصیحت خبره کې اصل نصیح په لغت الخلوص نصحت الاصله ګمین می صفاک او نس غندل ته وي نس هر ورسو جامه یو غندل شته دی وا وی غندل څه مطلب ناصح با په خپل نصيحت کې ځان پیدا نه کوي ستا پیدا بلټي داغه جامع خلل بلري کوي او خیر بلټي چا د چا لپاره خیر لټي وتحري بما يستدي دا حق تقاضا کوي او عقید و طرف د الله نه تاسو خبر نه او عجبتم اقلتم وعجبتم یا اکذبتم وعجبتم تاسو خبرې کوي زما خلاف یا ما ته نسبت درو کوي دا حمزه اخر په محذوب باندې وا په عاتب کا تاسو ما ته درو دی ویلي او تعجب کوي ان جاءکم ذکر چې تاسو ته نصيحت درف تاسو او علا رجل په یو څه به کوم چې تاسو نه وي بني آدم وي تاسو پیژنې مولده او منشو چې پلان کې کلی کې پیدا دی د پلان کې کاکاس جوړ دی او استاد خانوان دی او لیون ته تاسو ور عذاب نه ولې تتقوا ځان بچ کې د ګناهونو ولعلكم ترحمون او چې په تاسو رحم وشي دوی ویل شو فالمجيء معلم بثلاثه الشهر او دا توارد د علم نه په معلومه دي خبره پوه شي دا مجموعه علم دي سپکیرا لینذرکم ويتقوا فكذبوا اغي بار بار نسبت کذبوا مفاعله بار تفیل بار بار یو ذره درو بیا وته درو بیا درو کښ په درو بس کوم دا وخت چې ایماندار دي فل فول کې پکشته کې او رقم دا کسان کذوبتنه تقدیم ګټو انهم كانوا قوما عمين دا یو قوم راندو دستو بلاغ نو عمي القلوب عن معرفه التوحيد والمحيط والمعاد وی دا متعلق د ما قبل نه معلومیږي وارسلنا الى عاد وارسلنا الى عاد او دغه ارسلنا اخاهم په کوم لګوا عاد د ور دغه متعلقات شو لګره موږ عادیانو ته یو تن تحریچ نوم دغه اخرور ته ویل شي یو فرد ته هم وي په عربی کې د پلان کې اخ دې معنی د دغه قبيله یو سړی ارسلنا الى عاد اخاه اسوق عامل پکې مقدر دی اسوق رمق کې عامل پکې عامل شو بیا دا غینه پس اخاهم زمیر علی د چا تعاد عاد په لفظ کې مقدم دی اگر چې په مرتبه کې ورسته دی جاری مجرور دی متعلق ورسته دی بیا راځي چې عاد په اصل کې قبيله ته هم ویل شي او حي ته هم ویل شي حي حي هم قبيله ته وایي چې حي شي مذکر شي چې قبيله شي مؤنث شي نو استناف یو نحویان دی یو استناف بیان دی نحویان دی ته وایي لاول نه کلام راغی ما قبل سره تعلق نشته استناف بیان دی ما قبل نه سوال پیدا شو نو چراغ نو سی ویلې نو قال ویلې بیا خلک بحثونه کوي چې فقال ولنویلې نبی علیہ السلام کسی چی فقال دلتا وی قال ویو علیہ السلام پا شپا ورز دا بیانات کول نزکر فقال بس متصل گویلی او دخو جو ویلی دمرا وضاحت مکوا چی پر لپسی گویلی دا هم پکی نکتی خلق بیانی ایزما قوما بندگیو کئی دا اللہ او مطلب دا اللہ یواز دا قید بو سلکی لکه ما بعد نمالبی ما لکم اللہ غیر اوس نشی ستاسو فرا معبود سوا دا اللہ مين په الهي کې زیاتی دی په لفظ کې کار کوي په معنا کې څه کار نه کوي او غیرو صفت ته محل دی رب افلا تتقون ایا تاسو نه یریږئ د الله نه چې تاسو له شریکان جوړوي قال ملأ الذين كفروا من قومه وی مشران ملا مخکې ما اشراف د قوم ته معتبرات د قوم ته بلې شورا او پارلیمنت ته ځته مشران او بیا مشران الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي د قوم سره دلته یې قید لګاو چې ملا کافر دي او په ماقبل کې د حضرت نور اسلام ویل جرګه او دلته جرګه چې کافر ده مشران چې کافر دي دلته تقسیم دی یو پکې مرصد کاکا دی هغه مسلمان شعر او پټ دی لا مسلمان پڑا کنه دی ځکه ویل چې مشرانو کافرانو اول ته مشران وی د پلان کې طریقه دې پرې خو ده و ان لنظنك من كاذب من تا ګړو دروغجن یا د ځن په معنا خپل معنا دروغجن دي ګن ځن کې اعتقاد راځه او یا ځن په مقابل د ځکه د علم په معنا ولا قال يا قوم ليس بي سفاهكم اذا ما قوما فما کې هیڅ قسم عمل تم کی په دې طالبان کوي کنه سپانه کې راغله د لږ نه پس واقع شي سپت نه هیڅ قسم قام قد تور پکې نشته نو بیا دا غړي وړي وي نه اعوذ بالله ولكني رسول الله رسول مد رب العالمین کنه تاسو خبر نه دا کا دا جراولې کلمه دا رسول او بلکم رسالات ربي خیمه تاسو ته رسوم تاسو احکام درب مخکې موږ اعتراض او جواب کړو یو رسول دی یو رسالت دی نو دا جواب کې کوم یو مستر دی یا موږ یو جواب کړو چې د اوقات مختلفو په هغه رسالات شو یا د مزامینو مختلفو په لحاظ سره رساله شو د عقیدی مسلې د عمل مسلې د اخلاق مسلې رساله شو یا اوقات مسلې او یا ترشی پیغمبران ترشی د هغه رساله په تمرسم خپل ته هم رسول وانا لكم ناصح امين استاد پر خیر خواهما امانت ده پرون وضاحت کړ نسوک نصيحت پیژني ما نصيحت په عربی کې ویل شي جامه ګندل شیدل ده وای ګنده صحت صوبه خاطر صوبه نو ته هر اصله ګډي صفا کو دوا صفای تم ویل شي پاک کول تم ویل شي او په دې کې مطلب دا چې په دې کې ستا خیر لټوما خپل فائدې ته مسکار شي او مخکې ما حدیث پیش کړو مسلم او ترمذی الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن قال الله الى اخره او بیا خطابی کی چې دغه کی په عربی کې دین بل متبادل نه پیدا کی یو فلاح او نصیحت فلاح ترجمه څه ده جنت تر شماینا دوزخ نه بشماینا وسو دوار برغون کې پس باندې فلاح او نصيحت دې ته چې د بل بخیر لته او د ځان په هیڅ نه دي کې یو جامع لفظ دی زه خیر فاهمه واضح او عجبت مخکې یو ځل ما تاسو ته ویلي بیا خبر کو عام طور سره نحویان وایي دا حمزه د ورستۍ نه مخکې شو اعجبتم واعجبتم او هر ذاتی پسته شوی دی حمزه صدر ته کلام وایي لیکن جار الله زمخشری وایي دا حمزه داخل په محذوف او عاطف ته په معطوف باندې معذوف اکذبتمونی وعجبتم تاسو مت نسبت دروغ کوي او تاسو ناشنا غواړئ انجاکم بانجاکم جره تاسو نصیحت طرف تاسو او علی رجل په یسلم منکم چې په تاسو کې وي یو ځای پیغمبر شي لینذرکم تاسو ورای دا تاسو ناشنا نه دی وخت روح المانی والا جو وضاحت کوي لکه سوچ کوه پیغمبران جواب کوي هغه خلق چې کافران دي او یو سخت قمق خبره کوي مې شر کفرت بکلمات الحمقاء بما حكمه هغه ته وای مونږ ته دو قمقل قمقل ته کې مونږ تاسو قمقل کنځل نشتی وهل نشتی سپکه سمو نشتی ډېر پسته پسته خبرې کمال النصح والشفقه پیغمبران ډېر خپوهان دي ډېر شفقت کوي وحزم النفس او خپل نفس لره شکستګي او تواضع کوي وحسن مجاهد ډېر خسته بحث کوي مجادله مباحثه سپوه شوي کنه بار بار ته یو مليان اکثر په خادم دی وطن کې خم لا بستوي شو قمقل ملا ته وغات ملا ویل شو جنگونه شګي شروع یې کوي ولا خم ملا دی یسو خبره کوي او څوک راغلا سي او څوک خبره کوي د کنځل کوي یا دې غت ملا دی ډېر زور او ملا دی قمقل ته خط کوي د پیغمبرانو طریقې ذکر ده سونه پستی پستی خبرې کوي که تاسو پیغمبر خدا مو خبري اوري په حدیث کې سوره پستی پستی خبري خلق سوې حدیث وي وفي الايه بلا مسله کوي دلات على جواز سره خپل صفات تخپل کوي نو کول شي نه بکې لا تذكرون بصم چې حاجت ته تفیق شي نو دا پکې بل جواز باندې ساري نفسو الحاج دي په په خبره ما ته سند دي د پلان کې مرسي پاز دي چې خلک په دې پوه شي دا ګلانه او دانی سره خپل دي نظام په خبره اعتماد وکي دا چې خلک خبرې کوي لکه څنګه یوسف علی السلام انی حفیظ علیم ځان یا دوا بعد وخت سره خپل تعریف پاتې وانا لكم ناصح ابلغكم رساله ربي وانا لكم ناصح امين خير قائمه امانتدار دلته اقوال مختلفه نقل کړي او خېټ بیا په سلام کوي کلګي وای دنګ سره بسل کړو چې سره بشته شپې ته کړو وهب ابن ساکن نقل کړي کوپړې د سړيبا د یو ګمبت په شان دی او د اندګارو کې بچی راوړو عبد بن حمید وای قطاده نه موږ ذکر شي دولس کسان چې هر سره به دولس دولس غتو باقر وای تابع دنګ دنګ کجو دي یو سره برابر غرتا یو لوی ټوټه په لاس باندې ځان کړل و برابر ابو هرره یو سړي واغستل یو د کان یو طرف دا د دروازې دا یو طرف دی مسواج هو ته مونږ دروازه به راوځه یوازې د کان نه ابي چټول په دې پوښوي وار باندې یو سره په دومره دنګو چې ما او تا به تراسو چتم دا سخت به نشته سیده شو ایله وهذا اقرب عندي دا خبر زما په نس نيسته دا نوري عند ذي الوقوع خسرتي عن ادراك تجلي دو موسن حديث راجي بخاري مسلم حديث ته حضرت آدم شپه ته کزو او دا غینه پس خلق په دمه دمه کمی نو چې کمیږي نو دا خبر اوس کېږي نو ما بلاسو فت کوم دا سخت به ورسېږي قالو هغه جواب کوي د دې دمر خیر خواونه پس هغه تنا تراغلې ان عبد الله وحده چې موږ بندګي کو د الله جواز په جواز دا وحده دا وی سشه دې منسوب بنا بر حال له حال کونی الله تعالی واحد دی او د مستر غو ذکر کوي ونظر ما كان يعبد ابو الله فريد هغه چې په نکونو کول د بت پرستۍ کولې او ارسې کول هغه فريد فاتنا بما تعدنا دا استفهام کوي دا کار کو نکو دراتلو کا بما تعدنا هغه چې سره تیارې ته مونږه کته رښتې په خپل پیغمبري کې نه راوړل قالو ویلي هود علیہ السلام قد وقع علیکم ثابت شپتا سمان دی من ربکم در استاسنا رسن گند رس او یو شی دی یعنی عذاب وغضبون د الله غصه اتجادلونني ایا تاسو زما سره بحث کوئ په اسماء فنمونو کې سميتمها تاسو ولا نمونه خود دي تاسو تاسو مشرانو او نه لګل الله پرې دي بیا اعتراض کوي دا نمونه دي دا بوتان دي او دا نمونه دي په اعتراض پوه شو نو جواب دا دی چې د اسلام ته تاسو دا نوم ورکړی دی دا کار کوي او دا کار کوي دا هیڅ نوم دی حقیقت څه نشته تاسو تاسو وایي دا بد درې کوي دا تبیر کوي دا زامن ور کوي اسی نوم دی هیڅ نشته نوم دی وهذا كما يقال ما لا يقول الا بالله نوم دی اته خاص نوم کې مسميات په دغه مسميات کې نه لري نه تعبیر خو اسم دا اسی حقیقت نه لري او یې نسل ختم شو وما كانوا لي او حال داو دي ایماندار نو بیا اعتراض کوا چې کذبو شو کفرو شو کنه نه مؤمنان څنګه شو نو پیدا دی نه کوی زمخشری تعریض دی بمن امن منه دی ایماندار نو مطلب چې نور خلق پکې ایماندار او دلته یې قصه نقل کړي ما ذکر السودي محمد بن اسحاق وغيرهما چې یو عاچو قوم په احقاف کې احقاف ډېر کوي دي د یمن طرف ته زمان دي د عمان د حضرموت په ملک کې او دي په دې وطن کې خوارشي وو متن مغلوب کړو د غیبوتانو عبادت کړو صدا دې د بل سمود دې د بل حباره الله ولې د هود علی السلام هغه پیغمبر او په نسب کې یو چت سره او خاندان یو چتو وینا په توحید باندې ظلم بنکوي تکذیب وکړو زیات ترکشی او تکبر سب جان زمو طاقت سیوا لري الله تبارک من قدرې کاله حتی چې په تکلیف شو خلک په دې وخت مصیبت پراغه او طرف به ته عذاب وجد شي بیت الحرام ته وراغلو مسلمانکو مشرکو اهل مکه په دې وخت عمالقو اولاد عمیق من لاوز من اسلام نوح مشرفه معاویه بکرو مور د دې سړي شوا کهلا دوا د عادنا نرواچو عادین حرم تا مشران او یا تن سړی یو پکې قیم دی بل پکې لو قیم دی بل پکې لو قمان دی او ملک مرصد دی د خپل اسلام پټاو او بجل هما ماما د معاویه دی چې راغله مکه ته مل مرشد معاویه او د حرم نه بهر اوسېدو علمانه ته عزت وکړو ځکه چې ماما ګان اوس کړګړې دا التفات شو میاش شراب اسکل چې د کو د دمه د جنکې یو سندري ویلي معاویه نن دغه ورته او د بل جراده دوه جرادې مې تقریبا چې دا زمانه پاتې شو او په غلط مسؤلتیا شو په شراب کباب باندې خبر دی معاویه تګران شو زمانه مخیر او زمانه خلګنه په تکلیف کې دولت راغلی دي او هلک اصحاب او اخوالي او دا غلامهم او شرمېده چې هو مخامخ وي دي جنکو ته چې په خپل ټپو په خپل سندرو کې دا وسره وای په کاشګان کې قیمته فقالت قل شعرا تغنيهم به تپو کې وته دا وي سندري وقيلا نه مشر دي افسوس دې پورته شا جلدی کوا شاید چې الله خلق یې پورې زمان دي نو خلق زمکه د عادیانو عادیان غبرې مشي کولو وسو ډېر سخت تنګ نه نو تمنو چې ګراګان او لکان په پاتې شي په ځخه دي دایي په حالت کې اوس دایي خزه تګي شي دي او وحشان له بڑا درازي او د عادي غشن یریږي نو او تاسو په خپل شوقونو خوشالتیا کې د شپې ورځې پوره ډیر ناکار په پدې و د وخت قوم امن میراث تاسو د ستړي شي د سلام سره دا سندري شعر وی یو بل ته یو کنه مخ راغلی یو په اړه دا وبت شو د نشي حرم ته باران غواړي مرصد وی مسلمانو پټ یزه تاسو دعاګانې غواړم لیکن د پیغمبر خبرو منئ نو قال وشي اسلام ښکار کړو ناری معاوی ته وی رہی مکیہ کا سڑے چو بل قدم نمو سب دون سر دنزی دیر دو حوت علیہ السلام دین تابع شیر دن دنی پر خود تن شو مکیہ تا باران قرآن او قد مرسد دا کور دا معاوین حتی چو ورسو دیل را چرا پلن من تحیلن کور تشو دعا کئی یا اللہ زمان سوال عوازی دے دا دی پر سوال تر شرک نیم پدې پوښي او کېل د جرګې مشر دوار ته یا الله کړو قادیان کو خابل خړول قومي خدای په د قیل سوال قبول کا او زم سوال د سر سوال مرګره کا الله ولې درې ورځي سپینه سرا توره او کوي د دې ورځې نه یا کوي غره کړه ځان پر د قوم پر په دې ورځې کې کوم خوخيږي پرې پوښوي دا تور مخ کنه د دې ګړي आवाज کو غره د کړه داسي اوري چې هغه کوم چې دا پاتې باندې کې دا الله دی او تن او د الله د صحابه چې دا عذاب حتی چې رب تل دوات نه چغې ته مغیث ویل شي او خړګې ته چې وی خوشاله شو دا هاذا عارض ممترونه راغی یو سخت هوا دی پیری او یو خلیل جاګینو محضر دی ویل بیهوش شو چې بیهوش شو ول سي ویل به هوا را لمبې پکې دي مخ کې سړي راکاږي الله مسخر کړو نه ګورې اتش په پر لپسې هیڅو کې پرې الله هلاکتو ځان شمد علی السلام مرو په یو ځان لا مقام کې هوا تر سیدنو مگر دومره هوا چې پسته پسته کې نرمي او سره خوشاله کوي بیا به راغی او مرګري په عبد الله بها الى الموت مکه ته لاړ اسو کوی ته مقام دی د مقام او درک کړو کنه د مقام زمزم په دې کې خرج شو والله اعلم بالصواب واليه المرجع الماء والى ثمود اخاهم صالحا او لګلم ثمود بیا خبرک وارسلنا الى ثمود او بیا اخاهم کی زمیر ایل سمود تا او سمود په معنی حیم دی او د قبیله مذکر کوي هم مؤنث کوي چې مذکر کې هم شو چې مؤنث کې حاکې وي دا پکې مو یاد لرم او منصرف کوي غیر مسلم دا ټول خبرې پکې یاد وا او سمودیان یو قوم دی دی په دې طرف آباد د مکې نه په هغه طرف باندې عادیان آباد دي دا لار او د دې مکې نه په دې طرف حجاز او د شام په دې منځ کې د آباد دي او سوکوی سمود داغی نوم دی داغی قمشر او سوکوی دی چې کوم دی سوکوی وبلی لګي غوندې غوالتا په دې کې ما خبر مصرف ته غیر مصرف ټول خبر یادو عبدل تل خلقی چې د ځوان سره وو قوم ته داو پر کاو حتی چې وختې سپین شو او بوډا شو او نوې سه وی چې شل کاله په دې کې پاتو مرشه مکه کې عمره دوکم شپه تکانو اے زما قومه بندگیو کې د الله استاذ پر معبود سوا د الله نه بیا خبرې شي او د الله بندگیو کې فقط د الله ځکه استاذ پر معبود سوا د الله پرون خبرې کړې تاسو یاد دي د پیغمبرانو علیهم السلام دعوت په دې نه چې رب جواز دی معبود دی رب خدای خالق او مالک خدای خدای ربیت علت او معبودیت ولا معلوم دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم قرآن پوکی ولی رب دے تا پیغمبران توحید در کرے قد جاءتكم آیت راغل تاسو بینت الخکارا نخا معجزه د هر پیغمبر ښا زمون دي کتابونو کې عقایدو کې د هر پیغمبر معجزه د چا بلی کوي د چا بلی کوي دغه چې مخکې مایي د پیغمبر خو یو پیغمبر هم وله پیغمبر نو عقلی خبره دا چې یو خبره ده چې عادتا د بل چا صادری کینو الله یې خپل صادر کین پیغمبري صادر شي پس دا دی